بسم الله الرحمن الرحیم باب استحباب ترک ترفع فی اللباس تواضعا باب دې په بیان د مستحب والی د پرې خودلو د اعلی لباس کی تواضعا خود عاجزۍ د وجنه د وجنه جمل تتعلق بهذا الباب مخکې چې دغه پزل د جوع او خشونت العيش کې چې دغه جملې تیر شوی چې دغه دې سره تعلق وو وعن معاذ ابن انس رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا چا چې پرې خو هغه اعلی لباسو باب دې په بیان او پاتې شو دا دې ته توجه کوي توجه باب دې په بیان د مستحب والی د توسط په لباس ولا يقتصر على ما يزري ما شاء الله او دې با اکتفا نه کوي پاغي باندې چې عیب لګي به په د باندې لغیر حاجت خو بغیر د حاجت نه خو تواضع حاجت ده ولا مقصود شرعي نسبل کار کوي انا کپڑے دغه چوری دي کړه دا ورته کار کوم یاره دا بالټي وړم راړم را دی وجر می دا چولې کړي ته وسو ګره دا ټانکا رنگړې وراو ته مچ سوای دې پیرشتي چې مقصود شرعي نه وایا هم دا چې په مزه مزه چې توای نه زه ووام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله يحب ان يرى اثر نعمت على عبده دا روایت یو بل تاسو ذکر کړ دی ابو الاحوص وی ان ابا او ات النبی زما پلار نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تشته او هو اشعص سری ګډوډو سیء الهیئه سیء الهیئه فقال له رسول الله امالک مال استعمال نشتی قال من كل المالين انما يلبس الحرير من لا خلاق لهم دغه نوې خم چې دنه اغا پناری نو کې آز وکا غوندي چې هغه د پاره برخه په آخرت کې نشته دی مله خلاق له فی الاخره مله خلاق له الا نصیب له وایا دا ما ویل تو دی وان انس رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره سوک چې چې دغه حریر واغوندي په دنیا کې نه دی په آخرت کې ناغوندي وایا وی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم اريد اخذ حریرا نبی اسلام ریخم را واغست فجعله فی یمینه نو غیا ذی په خلاف کې نسل وذهبا وذهب نسری را واغست فجعله فی شمالی بروره ثم قال ان هذین حرام علی ذکور امتی دا ذکر وی دا زما په نارینو د امت زما باندې دا چې دران ارواری وایم فی لبس الحریر پاغستلو درې خمو کې لحکتن به ما زک پاغي باندې خارختو داغي د وجه نه ترواله ورک پړی پړی پړی باب دې په بیان د غړولو د سرمنو د چیتا په یعنی جمود جوز نمور چیتا هغه زمری یو ببرشیری یو هغه بل هغه هغه پړنګ وته کې سوته وي ور رکوب علی اپ هغه باندې سورې دل هم نبی رسول منع کړ دا ان جلود السباع ولی چې دا غي سرمنو باندې د پاسه کینی د زناورو د شرم خو د دې شرم مخطوب بل کې راځي نو هر یې سری او خان والو خان والا دا او خان والا کینګری او خان والا او خان پیې نو خان کنه د کینګری ځکه اوخ کېږي نه راځي ته ادا ګډ والی دې کې عجزي دی لري تاسو وګورئ چې عجزي دې ورسوي کنه سمې ګړي به درا دا ولې دا ګړه د کې عجیز نه کړنه دا دور دا کې کنه کستا دې کړی ګړ لخت الله راځي کې ناغه هیڅ نه وي دا سره خو دې راو خو دې اج دا به زیاتې لګي هم نها عن جلول السباع ان تفطر شوای ها کله چې یو سړی نوې جامه واغوندي او نعلن یا پیزار واغوندي او نه واسکټ واغوندي ټوخلای نوې چشمي وګوره چې داسې عجیب قیاس یې کړ دی کنه دا یاره خو پیش دې کنه چې ته یو کتاب کې مې وختي او حواله دا څه کې مې لیکل دا خو زما اوم دای مکانه دا یو کتاب کې وجه کتل دا وی یار احناف چې دا اصحاب الرای دي کنه دا څه شي اصحاب الرای نو دا ځان لولي کوي محمود حامد عثمان دا کتاب دی روضه الناظر و جنت المناظر روضه الناظر و جنت المناظر دی مناظر دی اصحاب الرای تعریف کړ دې په کاف صفحه باندې سو اول کې لې بي کاف کنه کاف صفحه باندې لیکل دي بل ځای کې مې مطالعه چې تاسو کتلې دي نو زر میدان له خپل حواله لیکل دي نو دا نعلن او نحوه لغت اوس ګوره ها نبی علیہ السلام بچ کله نوې جامه واغوسته نو سما او بسمین هغه نوم به واغوسته امامتن او قمیصن او ردا یقول اللهم لك الحمد انت كسوتني هذه العمامة هذا القميص هذا الرداء أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له سورة خسته الله د دې چې کوم خیر دې کوم خیر لدا جوړ کړی شی د نادنه غواړم الله چې کوم شر دې او د کوم شر د پاره دې کې صنعت کړی شی د الله اسنه چې تدې صادر ته اور لګي هما تر اورسي الله دې کې رضا جدنی کې خو څومره خسته دعاګانې دي از پیش کنه خیر پنسن باسا داسی هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكر الاحاديث الصحيحه في اه کپڑے دی واچولی او ماستنو دکیږي بدلې کې چې سری راځي او که د شپې ځان ته کپڑے چې ځان لري شپې جوړ جوړ کړو نه هغه کتاب آداب النوم والاستجا کتاب دې په بیان د آداب د خوب کې او د ډېر لګولو کې دا حدیث 55 کې تیر شوی دی وایا پڑھیے اذا اتیت مسجد یار الله دې موت تاسو لپاره توفیق راي مو قدس مات کو بل دې تری تور نور وځو ما کار کمزوري کله چې تخبرې بسترې تر راځي فتوازا نو داسو کا وضو کله صلات داسې او داسو کله موږ د چې کوم مستجعل شقق الایمن حتا یجی المؤذن فیوزنه مؤذن براره خبر ورکړي چې جمع ټیم د خلک راځم شلو وای ها صلی الله کله چې نبی اسلام زید نه لګو ترار د شپې وزایا د تحت خده اے الله ته کې خود الله دې د سن اننګینا د بلبل په باغ زوتم چمن تا انی لرا ایتو له خده کې نذیرن ثم یقول اللهم بسمک اموت واحیا دا ځنې ټپې د سیدی چې څه پښتو د عربي ده ناشنا شي د څه فارسی او عربي وې د بلبل په باغ د بلبل په د سره د بلبل په سیل زو وطن چمنتا د بلبل په سیل زو وطن چمنتا چې د بلبل سیل کوم نو انی لرا ایتو له حد کې نذیرن تاسو چې د بلبل لیدل د بلبل سوري نو هغه داسې سورو لکه ستاننګې چې سوري پیش ذکر په دی باندې نو دا خطه تخده ثم يقول اللهم باسمك اموت واحيا واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور هم او تر کې سنت باندې ګنا همیشه د پر سره کله ده صبر وکړه غنا درې چې ثواب نو بیا وکړه کنه او ده دې تر کې سنت باندې سره د نبی صلی الله علیه وسلم شفاعت نه محروم دي هم دا سوال وکړ د کنه نه جواب شو او چې هتک په طریقې سره سپکاوي طریقې سره کافر سره ګرځي بیبي سره ګرځي سپکاس په کوته ګوري ها الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور وایا قال بينما انا مستجون في المسجد زب جمعات کې منډه لګولو علا بطني الټا پروتو ما اذ اذا رجل يحركني برجل جوړ یو سره لخ پیل راځي حرکت راګي یا خود مخ پری ولیدا